چې تر سليمان ته سليمان عليه السلام ملګری حالکه هغه خو جادوګرو او ته ته پیغمبر وي نو داغي جواب یو کو چوبا کفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر دریم اعتراض په غدو فرښتو باندې وو چې جادو خو هغه راوړی دی او ته جادو ته کفر وای نو لهدا موږ ته ځکه ستاره رسالت نه منو دا غي جوابونه وکړه چې هغه هغه دوه فرښتو هیڅ کلم جادو نه راوړي بلکې هغه د جادو او د کرامت یا د معجزې مینس کې فرق خودلې دی واضح کړي دی څلورم اعتراض په الفاظ باندې وو چې پاغي کې د بیا د بې د کفر او د شرک بوی وو چې تمنګ د خو الفاظ نه منې کې دا غي جواب وکړو چې زه تاسو د خو الفاظ نه منې کوم بلکې د تاسو د هغه الفاظو نه منې کوم چې هغه کې بوی د شرک او د بیا د بوی وي پنځم اعتراض په نسخه باندې وو چې ته په خپل په خپل دین کې مسترب نن یو خبره کې او سبا بل خبره کې نو داغه جواب یې وکړو چې زه د الله د حکم تابع یم الله چې ما ته کوم حکم کوي زه باغ تاسو ته بیانوم زه نه د خپل خواهش تابع یم او نه تاسو د خواهش تابع یم الله چې په هر څه باندې پوي دی علم کلی الله سره دی نغه خپل پويږي په مخلوقاتو باندې په انسانانو باندې چې کوم حکم کوم وخت کې بهتره دی او کوم حکم دوی د پاره خده شپږم اعتراض په دیو چې موږ تازه کنه منو چې ته د الله نایبان نه منې دغه اولیاء دغه نیکان خلق یا پیغمبران دوی خو د الله نایبان دي نازولي دي بعضی نازولي دي بعضی نایبان دي دوی بعضی چې دي د یو شي ذمہوار دي او بعضی د بل شي ذمہوار دي نو یا دا کې دا چې دا نیکان خلق دي الله لزم سفارش کوي الله لزم دا وسیلې دي او یا دا کې دا چې دوی ته الله اختیار ورکړي دي بذات خود دوی سره اختیار دي نو دوی دا کارونه کوي زمونږه دغه پنځه جوابونه وکړه یو سبحانه دویم بل له ما فی السماوات والارض دریم کل له قانتون څلورم بدیع السماوات والارض او شپږم و اذا قضا او څلورم بدیع السماوات والارض او پنځم و اذا قضا امرا فإنما يقول له كن فيكون بیا و مې اعتراض دا و چې ته کدا الله پیغمبر نو الله دې موږ ته په خپل وی چې دا زما پیغمبر دی او دا زما کتاب دی دا ومني نو دا غي جواب وکړو چې دا قانون نه دی په خواني خلکو دغه مطالبه کړي وي خدا قانون نه دی چې زب فردن فردن یو یو ته به حکم کومه چې دا زما پیغمبر دی او دا ومني در لګلې مې ده دلایل ورسره دي معجزې ورسره دي نو کو منلم ګټم خپل او کو نه منلم تاوان خپل دی الله لنه ګټه شته دی او نه تاوان شته ستاسو د منلو یا د نه منلو بیا د ومو د اتم اعتراض مینس کې واقع د ابراهیم علی السلام و چې ابراهیم علی السلام واقع ذکر راوړه چې موږ تاسو کې بهادری راشي د خپل د خپل د نیکه یا د ابراهیم علی السلام چې ټول تقریبا د عجم او د عربو پلار دی چې دا هغه واقعیت وورو چې هغه سره کوم انسان تیر شوی او مونږ هم داغه د نقش قدم داغه په نقش قدم باندې د تلو توفیق ملاو شي او زړه راته ملاو شي او دې لپاره چې کې ترغیب د حق مسلو باندې د ودریدو